ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في نار ابعد ما بين المشرق والمغرب رواه مسلم ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان العبد بشک بنده لا یتکلم غږیږي خبره کوي بالکلمت په یوه کلمه سره ما یتبین تحقیق نه کوي، بیانول نه غواړي، یا د هغې رښتیا او دروغ، حق او باطل معلومول نه غواړي، ما فیها څه چې په هغې کې دي. یا بله معنا یې دا ده، ما یتبین معلومول نه غواړي، ما فیها چې څه نتیجه راوځي د دې خبرې، یهوي نغه غورځیږي بها په دې خبره سره فی النار د جهنم په اور کې ابعد ما بین المشرق په زیاته فاصله د مشرق او د مغرب ورونو په قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان مسئولا د انسان سمع او بصر د انسان عقل او زړه د هر څه پوښتنه کیږي زموږ ستاسو عقیده دا ده ورونو چې هر انسان هر انسان په ښي مټ او په چپ مټ په ښی او په چپ مټ باندې یوه یوه ملایکه لري دا ملایکه کرامن کاتبین دي دا لیکنه کوي د انسان د خولې نه چې هر بامعنا لفظ راوځي او د انسان د اعضاو نه چې هر حرکت صادریږي دا ملائکې هغه لیکي او په دې باندې به په ورځ د قیامت د انسان سره حساب کتاب کیږي ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره په مثقال د یوې ذرې باندې ذرې ورونو د ذرې تعریف علما دا کوي کله چې یوې تورې کوټې ته تیارې کوټې ته لکه زموږ ستاسو دې کوټې ته په یو ځای کې یو وړوکی وړوکی د نمر شعاع رالوېدلي يي تاسو د شعاع ته وګورئ کله د شعاع لوېدلي يي په د رڼا چې داسې راتېری په د رڼا کې څه شی سره ګردش کوي ذرات په لاس یې نشي رانیولی دومره باریکي خو د نمر د رڼا ته ښکاریږي من یعمل مثقال ذره چې د دې ذرې قدر ته دې هم څه وکول خیر په ورځ د قیامت به وینې چې شر دې هم وکول وینې به ما او تا چې دا اره خبره کوو چې صرف دا چاته داسې و چې ای دا ای دې هم لیکل کېږي راشه دا دې هم لیکل کېږي ولې دې ووې هره جمله چې د دې خولې نه راوځي هره کلمه چې د دې خولې نه راوځي دا ملایکې لیکي یو ښه لیکي یو بد لیکي د دې هر څه جواب به په ورځ د قیامت باندې انسان ورکوي په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه تنبیه انسان ته کوي چې انسان دې دا فکر نه کوي چې بس ماشین غوندې لګیا وي ګر ګر ګر غږیږي بلکې د الله نه دې ویریږي ځکه چې ان العبد عبد لا یتکلم بکلمت ما یتبین ما فیها بعضې بندگان داسې دي خبرې کوي ما یتبین ما فیها دوه معناګانې دي دی تحقیق نه کوي چې دا دی څه وایي دا رښتیا ده که دروغ ده د دې تحقیق نه کوي ولا مام یوه کیسه اورېدله ده خلک داسې وایي مام واورېدل خلک وایي فلان داسې وکړ فلان داسې وکړ تا ولیدو نه ستا د وړاندې د کار وشو نه که څه ولا خلک وایي نو نبی علیه السلام وایي چې داسې خبره کول چې ما یتبین ما فیها د دې تحقیق نه کوي چې دا اوس رښتیا ده او که نه ده مثلا ورونو دا زموږ ستاسو په مجلس کې روزانه بارها صدها وارې دا خبره تکراریږي یا خو موږ تاسو خبره عمومي خبره په یو چا پسې کوو مثلا په یو تنظیم پسې کوو د یو تنظیم په یو رهبر پسې کوو په یو ګروپ پسې کوو په یو کلي پسې کوو په یو وطن پسې یا په یو شخص معین پسې کوو نو په هغې پسې چې دا خبرې کوو هغه تیر شوي دي یا اوس هم موجود دي داسې وکول داسې وکول تا لیدلي نه ناس دلته یو خبره مثلا د لرې اقصا د اندونیزیا خلک داسې دي داسې بد عادت لري داسې کوي داسې کوي تا لیدلی دي نه ولا ما قصه اورېدلې ده ما یتبین ما فیها نه مراد دا دی چې د دې تحقیق نه کوي یا مثلا ورونو مسله بیانوي مسایل شرعي بیانوي یا یې د چا نه د کوم واعظ نه اورېدلي یا یې نیمه د یوه نه اورېدلي وي نیمه یې د بل نه اورېدلي خپله کې سره پتریز کې په خپل تعبیر یې بیا بیانوي ما یتبین ما فیها په دې باندې نه دی خبر چې د دې دلیل شته او کنه یوه خبره یې اورېدلي دا نه ګوري چې دا په قرآن او په حدیث باندې ثابته ده او کنه بغیر د تبین نه دا خبره کوي یوه دا معنا ده یا یې معنا دا ده چې ما یتبین ما فیها دا بیان دا تبین نه کوي کوشش نه کوي دا سوچ نه کوي دا فکر نه کوي چې زه چې د کومه خبره کوم په دې باندې به څه مرتبیږي خو وایي خلک خندوي یا خلک خندوي یا خلک په دې باندې خوشحاله کوي د یو مخالف مخې ته یې ناست دی دی پوهېږي چې زه په ده پسې خبره کوم خوشحاله کېږي دی غږېږي اوس دا نه ګوري چې زما د دې خبره نتیجه به څه وي ورونو کله متکلم امیر وي امیر د خلکو خلک ورپسې اقتدا کوي او دغه امیر کله یوه خبره داسې خبره وکوي چې لا یرا بها باسن ما یتبین ما فیها پروا یې هم نه کوي تبین هم نه کوي ولا دا فلانی دا خبیث دا وژل غواړي دا چې دې ته وار برابر چې دا به وژنو کیدای شي هغه د غصې نه دا خبره کړې وي د قهر نه کړې یا لاوبالي دی دا خبره یې وکوله په دې مجلس کې ناس د کوم مجاهد زړه ته دا خبره وغورځېږي چې امیر وویل چې دا خو مولا صاحب دی دا خو مولوي صاحب دی دا خو امیر صاحب خو پوهېږي بله ورځ یې لاس پې بر شو مړ یې کو دا چې قرآن دا چې نبی علیه السلام وایي چې د دې یوې کلمې په وجه باندې به دا د اور د جهنم کې د مشرق او د مغرب په اندازه باندې غورځېږي وجه یې همدغه ده چې د ده د خبرې په وجه باندې قتل وشو د د خبرې په وجه باندې فساد راغی د د خبرې په وجه باندې زړونه مات شول کورونه مات شول خاندانونه مات شول یا هغه مفتی چې فتواوې ورکوي داسې فتوا ما یتبین ما فیها تبین نه کوي چې د دې شرعي دلیل شته او که نه یا دا تبین نه کوي چې د چا د وړاندې زه دا خبره کوم دا خبره د دې خلک ذهنونه سطحه دومره ده چې دا خبره قبوله کړی شي او که نه لاوبالي خلکو ته چې نه د چا د دین تربیت کړی دی نه د چا د اخلاقو تربیت کړی نه تعلق بلا د خلکو جوړ کړی نه خلکو ته د آخرت فکر وغورځولی دی خو صرف هغه نازکې نازکې مسالې بیانوي چې فلانې ځای کې انفجار کوه چې دا نور څه دي دا نور ټول منافقین چې وژل کېږي وژل کېږي د آخرت که ښه وي خوا دې جنت ته به لاړ شي که نه وي ځي به په خپل مخه دوزخ ته داسې فتواګانې په هر ځای کې ورکول چې دا نه ګوره چې چاته زه دا خبره کوم دا خبره دا خبره دا خلک قاسم د الله نه نه یارېږي مونځ او اودس په هر شي کې کمزوري دي چې ور سرباره سربره دام ورته ووایې نو بیا خو هېچا د چا پروا نه کوي نو په دې وجه باندې مابین المشرق والمغرب د جهنم په اور کې به غورځېږي ورونو کله کله د یوه انسان په په خبرو په وجه باندې په دې مجالسو کې مثلا کله کله موږ تاسو د مجاهدینو نه شکایت کوو شته په مجاهدینو کې هم په مجاهدینو کې هم داسې بعضې کارونه شته معصوم نه دي خامخا د انسان زړه بدیږي درد د انسان زړه کوي بیا یې وایي کله چې انسان خبره کوي د دوه خبرو ته زیات متوجه کېدل پکار دي یو د هغې خبرې تحقیق کول چې رښتیا همداسې ده او که نه دا اورېدلې چې خلکو ویلې خلکو ویلې دا خو ډېرې قصې کېږي خلک د رادیو نه یوه خبره واروي خلک د یو مخالف نه یوه خبره واروي بیا یې نشر کوي یو دا تحقیق کول بل دا تحقیق کول چې زه د چا په مخ کې دا خبره کوم کله کله سړی د مجاهدینو بد خبره بد جوانب په دې وجه باندې بیانوي چې زړه یې درد کړی خو دا چې کله په کوم الفاظو یې بیانوي په کوم تعبیر یې بیانوي په دغه مجلس کې ډېر داسې خلک وي چې جهاد او مجاهدینو طرف ته یې لږ زړه راښه شوی وي کله چې دا خبرې واوري چې ښه په مجاهدینو کې هم داسې خلک شته هغه هسې هغه هسې یوه بانه غواړي شیطان یوه بانه ورته لټوي نو ستا د دې خبرې په وجه باندې په دې مجلس کې دوه درې ځوانان د جهاد نه متنفره شي په ورځ د قیامت به د دې جواب ته وایې چې ته د دې سبب شولې فلهذا د خبرې کولو نه مخکې د دوه شانو تحقیق کول یو دا چې د خبره حقیقت لري او کنه چې زه وایم بل دا چې زه د چا ته وایم د دې نتیجه به څه کیږي نو په دې وجه باندې د خبرو په وجه د وړې خبرې په وجه باندې انسان د مشرق و مغرب قدر ته جهنم طرف ته ځي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يريد بها باسا الا ليضحك بها القوم هلا ليضحك بها القوم وانه لا يقع منها ابعد من السماء رواه احمد ابي سعيد الخدري رضي الله عنه روایت کوي يرفعه دای د حدیث تر نبی علیه السلام پورې رسوي قال چې نبی علیه السلام ویلي دي فرمایلي دي ان الرجل بشک یو کس لا یتکلم بالکلمت د خولې نه یوه خبر راوباسي لا یرید بها بأسا او دی نه کوي د هغې پروا الا مګر لیضحک بها القوم مګر کوي صرف د دې په خاطر چې خلک وخندوي قوم وخندوي وانه لا یقع منها او دغه انسان د دې خبرې په سبب باندې واقع کیږي لرې کیږي د جن د جنت نه د ځمکې او د اسمان د فاصلې په اندازه باندې یا بله معنا ده لا یقع منها یعنی لا یقع فیها دا واقع کیږي په جهنم کې په فاصله د ځمکې او د اسمانونو ورونو په ډېرو خلکو کې دا مسله موجوده شته الله رب العزت موږ د داسې کار او د دې خبرې نه وساتي اکثره خلک خبرې کوي په مجالسو کې لا یرا بها باس لا یرید بها باسا څه پروا نه کوي مقصد یې صرف همدا یي چې خلک وخندوه د خلک د خندولو په خاطر باندې کله چې خلک ورته وخاندي دا نور هم تشویق شي بعضې خلک خو والعیاذ بالله مشهور دي په دې مسایلو باندې فلانا یې مشله فلانا یې ټوقي خلک یې خاص خاص مجلس ته راولي د دې په خاطر باندې چې په مجلس کې نه یي خلک ورپسې لیږي فلانا یې راولئ چې وخت که تېر شي ګپ شپ جوړ کړو فلان چې راشي د فلان متخصص دی د خلکو د خندولو نو هغه د خلکو د خندولو په خاطر باندې په دین باندې ملنډې وهه سړي د سړي په ګیره پورې ملنډې وهه په قرآن پسې ملنډې وهه په دین پسې ملنډې وهه چې هر څه په خوله باندې ورځي خو صرف مقصد یې دا چې خلک ورته وخاندي نو نبی علیه السلام وایي چې هغه خلک چې صرف خلک خندوي د خلکو د خندولو د پاره د خولې نه داسې خبرې راوباسي بعضې خبرې په دې خبرو کې داسې یي چې دا انسان د ځمکې او د اسمان د فاصلې په اندازه باندې د جهنم ور ته ورغورځېږي ورونو د ځمکې او د اسمان فاصله په یو روایت کې راځي چې پنځه سوه کاله فاصله ده وړې وړې خبرې دي مخکې مې ورونو تاسو ته عرض وکولو یوه واقعا هم درته بیان هم کړه د ملا علي قاري رحمت الله علیه کتاب چې دی د فقه اکبر کتاب شرح کړی د هغې ضمیمه تاسو وګورئ ډېرې وړې وړې خبرې دي مثلا دغه خبرو نه چې هغوی ذکر کړي دي او ابن نجایم رحمت الله علیه هم ذکر کړي دي که یو کس راشي د ځانه ملا جوړ کړي ملا صاحب مولوي صاحب د ځانه جوړ کړي یوه چپنه واغوندي یعنې هر سړی د خپل وطن مطابق چې مولوي صاحبان د دې په وطن کې په کومه په کومه قواره او قیافه باندې ګرځي او بیا امسا او لکڼه په لاس کې واخلي هغوی ذکر کوي د علما ذکر کوي په دې طریقه باندې او راشي بیا د خلکو په مخ کې ودرېږي د ملا صاحب په شکل باندې او بیا خلکو ته وایي چې اسالوني افتوکم سوال وکوئ زه درته فتوا درکوم یعنی د چا نقل وکوي د چا پېښې وکوي د علماو پېښې وکوي په دې کار سره علما وایي چې دا انسان د دین اسلام څخه وځي کافر کیږي په دې کار باندې انسان په شاعرو د اسلام باندې ټوکې وکوي ورونه د عوامة الناس نه ما داسې ټوکې لیدلې چې د چا ګیره وګوري د ګیرې ته د ګوره لکه بورس د ګیرې ته د ګوره لکه فلانی شی د ګیرې ته ګوره لکه چیلای نو دا خبرې کول ورونو لا یتکلمو بکلمة لا يريد بها بأس إلا ليضحك بها القوم دا صرف د دې په خاطر باندې کوي دا یو دې ته کوي دا بل غر ټول مجلس ورته روي دغه انسان صرف د دغه وجې په وجه باندې چې د نبی علیه السلام سنت او یو واجب د اسلام شعیرې ته یا بورس وایه پلان وایه په دې وجه باندې د دین اسلام څخه وځي دین اسلام څخه چې ووتو خامخا به د ځمکې د اسمانونو د فاصلې قدر ته په په جهنم په اور کې ورغورځېږي فلهذا اول خپل ځانونه په دې باندې اصلاح کړو چې د خلکو خندولو دپاره که حق خبره موږ تاسو سره باید ویې کوو که حق خبره نه یې استهزا کول ورونو د استهزا د خلک د خندولو دپاره دوه قسمه استهزاګانې کیږي یوه استهزا د انسان په شکل و په قواره باندې دا په اسلام کې ناروا ده حرامه ده په دوو وجو باندې حرامه ده یو د مسلمان کرامت راغورځول دي انساني کرامت ته سپکاوی دی دویمه خبره ورونو دا په حقیقت کې د الله د انسان خالق څوک دی الله رب العزت دا په حقیقت کې د الله په خلقت پورې ټوقې کول دي چې یو د یو انسان ګیره اوږده ده او ته د هغې ګیرې ته وایې دا ګیره چا پیدا کړې الله د یو کس ګیره د یو کس پزه اوږده ده د یو کس سترګې تنګې دي یو کس قواره دی فلان قوم په شانته د چینای قواره لري یو کس د رنګه تور دی یو کس خوله غټه ده شونډې غټې دي بیا ته دا د څوک د اوښ سره تشبیه کوه څوک د چیلي سره او د پسه سره تشبیه کوه چې خولې ته دې ګوره د خوله دې داسې ده لکه د پسه پزه دې داسې ده لکه لور د قسم قسم قصې ورته کوي نو دا دوا یو کرامت ته انساني په وجه باندې حرام دی بل دا په حقیقت کې د الله رب العزت په خلقت باندې ټوکې کوي دا خو الله پیدا کړی یو انسان الله داسې پیدا کړی یعنې ته ټوکه ورپسې کوي چې قوارې ته دې ګوره یعنې خدای د قواره غلطه پیدا کړې ده خرابه پیدا کړې ته ښه پې پوهېږې ته دا تشخیص کوې الله پای الله رب العزت فرمایي انا خلقناکم فی احسن تقویم ما تاسو په بهترین شکل کې پیدا کړی یې او ته خلکو ته وایې چې دا قواره د چیلي په شانتې ده یا قواره د پسه په شانتې ده نو دا په حقیقت کې د الله رب العزت په خلقت باندې ملنډې وهل دي څوک چې د الله په خلقت باندې ملنډې وهي هغه به خامخا د جهنم اور ته ما بین المشرق والمغرب غورځېږي یوه خبره ده بله خبره ده چې ورونو اکثره زموږ ستاسو په مجالسو کې دا ټوکې چې کیږي فقهیانې جوړیږي اکثره په دیني شیانو پسې جوړیږي تاسو وګورئ په دې مکتبونو کې وړه وړه هلکان وي کله چې استاد ورته وایي چې راځئ نن د فقهي وایي نن داسې تفریح غونتې کوو چې دا څنګه راشي شروع دې دې ځای نه کوي یو ملا و ملا نصرالدین یو دا یې وکول بود کې نه بود یک ملا بود ملا نصرالدین و که نه و په قدیم زمانه کې یو ملا نصرالدین نو چا هم ونه ویل چې انجینر نصرالدین چا هم ونه ویل چې ډاکټر نصرالدین ملا نصرالدین ملا نصرالدین یعنې معنا یې دا ده چې ملا احمق په خوراک نه پوهېږي په څښاک نه پوهېږي په تګ باندې نه پوهېږي کار چې کله کوو وروره څه ملایي دې ته جوړه کړه او کار د ملایي کو لرې که بس ختم شو که ډېره خوراک وخوري څه ځانه د ملا جوړ کړی دی ټولو نه غټ مصیبت بیا دا دی چې اول خبره ټوقه چې شروع کوي ملا صاحب شروع کوي را دې خطه که دا تغار را دې خطه که ته خبر نه چې زه ملا یم ته خبر نه چې دغه الوا را دې خطه که ته خبر نه چې زه ملا یم دا ټول دا اوس هغه ټوکې دي چې چا کړي دي ملا نصرالدین یو یا خو استوري شخصیت دی یا که استوري شخصیت نه وي دا د یوه زمانې د یو زمانه یو ټوقي سړی تیر شوی دی چې د دین سره د سره د ده تعلق نشته دی د مولا کلمه چا ورپسې اضافه کړې ده د انګریز ورپسې اضافه کړې ده دا کتاب په انګریزي ژبه باندې لیکل شوی دی دا په ترکي ژبه باندې لیکل شوی دی ملا نصر رسم کړی دی یو ښه ډولي قسم قسم خر یې ورسره رسم کړی کتابونه یې توضیح کیږي خو چیرته هم چا داسې ونه ویلې چې د انجینر نوم یې لیکلی وي چې انجینر بیا خر ورسره رسم کړی یا بیا په هغې ټول د ټوکو نه ډک وي وجه څه ده وجه دا ده چې ملا د خلکو په سترګو کې هم داسې ریشخند ورولي وجه څه ده؟ وجه دا ده چې انګریزانو او کفارو کتل چې د اسلامي قیادت کړی علماو دی د ابتدا نه صحابه کرامو چې کله د قیادت شروع کړو د هغه نه وروسته شروع کړو چې علم شرعي دوی ته راغی نو کفارو ته شکستونه ورکول ملا د خلکو د منازعاتو حل د ملا سره دی د خلک قیادت د ملا سره دی نو په دې وجه باندې په دې وجه باندې انګرېز تر څو د دې شخصیت راوغورځوي همدا وجه ده چې زموږ ستاسو په وطنونو کې په اولادونو کې هغه د ټولو نه ټامبل سړی ټامبل زوی چې نور د هر کار وغورځېږي بس ملا صاحب ته په لاس ورکړي چړي ته جوړ کړي چې لږ ښه ذکي وي ښه هوښیار وي ښه تنومند وي سیده مکتب د مکتب نه وروسته پوهنتون یا ډاکټر یا انجینر ته جوړوي خو چې خدای ووهلو په هېڅ باندې نور نه کېږي ولا دا نور د نور د نور کار نه وغورځېده چا څوک چا پسې وایي په کوم خلکو پسې خبره کوي اولادونه یې ټول تبله چانې کول او څنګه دی دا یو یې لېږله چې ډېس کارار سو یې ورته ویلي چې تبله یې نه زده کېدله بیا نو وایو چې خدای ووهلو رسول وشرمولو ښه لاس یې په تبله باندې چلېدو خو نه کېده اخره ملا ته جوړ کړو هغه ته مو ور ولېږلو ملا صاحب ته مو ور ولېږلو نو چې تبله باندې لاس نه چلېږي بیا یې ملا صاحب ته ور ورځي چې نور د دنیا په کارونو باندې لاس نه چلېږي همدغسې یې کړی دی چې ملا نن د هر مجلس ریشخند ګرځېدلی دی ورونو مخکې ما تاسو ته د سوره براعت د سوره توبه هغه آیات درته ذکر کړی دی تاسو خپله بیا هم رجوع وکوئ تفسیر ابن کثیر ورپسې وګورئ د هغې هغه مختلف روایات تاسو ورپسې وګورئ هغه نن عمده ګرځېدلی دی علما په هغه آیات باندې استدلال کوي چې څوک هم په شعائر د اسلام باندې استهزاء کوي که زړه یې وي د استهزاء او که نه خو خبره یې داسې وکوله حرکت یې داسې وکوله چې په هغې کې استهزاء د دین راغلله دا انسان د دین اسلام نه وځي دا انسان به دوباره توبه کوي اسلام ته به رجوع کوي که نه کافر دی که په دا حالت کې مړ شو کافر له دنیا نه لاړو که اسلامي نظام وي لکه څنګه چې د سمرقند د اسلامي خلافت د هغه سړي سر صرف په دې وجه باندې وهلی و چې دیني کتاب ته هغې تبرګی ویلی و همدغسې به په ده باندې حد د ردت باندې بیا قایمیږي نن زموږ ستاسو د مجلس قصې همدغه دي فلهذا ورونو خلکو ته داعیان جوړ شئ دعوت وکوئ خان دی د خلکو سره نه مه په دې مسله کې چې څوک هم دا خبره داسې په دې طریقه باندې یادوي یا اسلام ته منسوبوي بل شی هم د ټوکو لپاره پیدا نه کړ په الله او په رسول او د هغې په آیتونو باندې تاسو ټوکې کوئ ملنډې ورپسې وهئ نو استهزا زموږ او تاسو په مجالس کورونو ډېره زیاته ده او دا استهزا د څه په خاطر باندې کیږي صرف د دې په خاطر باندې چې څو خلک راته وخاندي خلک وخندئ نو د خلکو د خندولو په خاطر باندې کله کله ورونو صرف د خلکو د خندولو په خاطر باندې انسان د دین اسلام څخه وځي و, و, ولا یرید بها باسا د ده پروا هم نه وي چې د خولې نه ما څه راویستل د دې نه وروسته بل مرض ورونو ډېرې خبرې کول هر څه را نقل کول دا هم یوه مریضي ده عن حفص ابن حاسم رضی الله عنه قال حفص ابن عاصم رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کفا بالمرء کذبا د یو مسلمان لپاره دومره دروغ کافی دي ان یحدث بكل ما سمع چې هر څه چې آروي د هغې نقل نورو خلکو ته کوي همدغه دروغ یې بس دي یعنې ورونو که یو انسان په خپل ژوند کې هېڅ دروغ نه وایي خو چې هر څه آر وي نورو ته یې ورسوي دا د ټولو نه غټ دروغجن دی دا ورونو د ډېرو خلکو مریضي همدا ده د ډېرو خلکو مریضي همدا ده خصوصا په دغه منطقو کې کومه منطقو کې چې مصروفیتونه ډېر نه په دغه منطقو کې د قبایلو منطقې ورونو چې تاسو وګورئ حتی دغه د زعب نقطه استخباراتو ته هم معلومه ده استخبارات چې کله وغواړي خبیث استخبارات چې د مسلمانانو په خلاف باندې یوه خبره نشر کړي هغه بی بی سی ته نه وایي اخبارونو ته نه وایي ځکه خبرونه ډېر کم خلک وایي ډېر خلک یار وي صرف راځي په اډه کې دا خبره کوي چیرته چې موټر درېږي او چیرته چې بازار دی په بازار کې صرف یوه سړي ته خبره وکوه ماښام چې ته کور ته را رسېږې ستا نه مخکې هغه خبره هم را رسېدلي نو دغه استخبارات د دې نه استفاده کوي په یوه منطقه کې د واڼه په منطقه کې یو وخت کې حکومت پاکستان غوښتل چې یوه طبقه مهاجرین چې ازبکان دي د دې په خلاف باندې څه طریقه جوړه کړي چې راویې باسي نو بله هیڅ طریقه ورته نه جوړېدله روزانه به یوه خبره خوشې کوله په بازار کې یوه خبره به وکړه چې د ازبکان خو موږ یو هم نه لیدو چې په افغانستان کې شهید شوی وي دا څنګه جهاد کوي وړه وړه هلکان ته باور وکړه چې د دومره وړه هلکانو نه چې د هغې یعنې د لسو کالو نه ښکته هلکان نه به هم دا خبره واورېدله چې دا ازبکان خو جنګ نه کوي دا خو جهاد نه کوي سړی به حیران شو چې سبحان الله دا خبره تر دې ماشومه پورې هم رارسېدلې ده او دا دې ورځې نه اخیستلې ساعتونه ځکه چې د قبایل خوشي خلک دي بېکاره خلک دي د دې دار کور نه یو دوه کسه په خارج کې وي هغه یې ګټي دا نور ټول همدلته ورته ناست دي خوري دا سار ګاډی را ډکېږي بازار ته راځي په هوټل کې کینې دوه پیالې چای وچکي نور نسوار ورته کېده د سره کېنه د سره صرف که غواړې چې خبره نشر کې بس صرف دته یې راورسوه په دا ډکې صرف داسې تیزه خبره وکړه ته ترې ځه د تا نه به تیزه ته په موټر کې ځای تا نه به مخکې د خبر رسېدلی وي کلي ته بله خبره ورپسې راتېره شه چې دا ازبکان په دې کې اکثره خلک د روسانو دي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څوک ها سلیم صحیح ده درنه دویمه خبره په مسلمانانو پسې به دا خبره را رواج کړه چې دا خلک خو د روسانو د کیجیبي سره تعلق لري نن هم ولا فلاني ځای کې وکتل اوهو هو هو ټول به سر رونه به ټکول څه چل دی ولا فلاني ځای کې یو کوی پیدا شوی دی پنځلس سرونه پکې پراته دي د انسانانو سړی به د راټینګو تا لیدلی نه والا چا درته ویل فلاني فلاني ته تا لیدلی نه والا ما ته فلاني ویل تا لیدلی هغې ته چې ولا نه والا ما نه لیدلی څه ولا پاډه کې سړي جامه کوله بس په میاشت کې د نه نه نه هغه ازبکان چې خلکو په سر باندې کېنول د سر خلکو د روسانو د امریکا نه زیات دښمنان شول نر او ښځه ورپسې راووتل جنګ په خلاف باندې شروع کو په لسګونو یې شهیدان کړل مهاجر یې کړل تر ننه ورځه پورې هغه منطقې ته اوس داخلېدلی نه شي دا څه خبره ده چې تحقیق نه کوي هر څه چې آر وي هغه مخکې نشروي ډېرو خلکو ورونو دا خبره خبرونه آر وي خبرونه وار وي خبرونه څوک وایي ورونو کفار یې وایي مسلمان خو خبر نه وایي رادیوګان خو ټول د کفارو په لاس کې دي خبر وشي چې نن په وزارت داخله کې یو انفجار وشو پنځه پکې ښځې مړې شوې شپږ پکې ماشومانو خانه د خراب شوه په وزارت داخله کې ښځه څه شی کوي ماشوم ښځه څه شی کوي په وزارت داخله کې ډېر زموږ استاد چې صرف د طالب سره لږ مخالفت دي القاعده مجاهد سره لږ مخالفت دي دا دا اوس وګوره دا اوس جهاد دی اوس تا لیدلی دی بیا چې بهر راوځي خبرونه دې واورېدل نه شپږ ماشومان بیچاره بېوزله خلک غریبان خو دا چی ته څه غریبۍ ته به راغلي وي لاړه ټولې ټوټه ټوټه کړل تا لیدلی دی نه چا ویلې والا بی بي سي کې به خبرونه واورېدل دا خبر ورونه دی اور په شان په ټول ملت کې تیت شي چا چې خبرونه نه اورېدلې سیم ته خبرونه واورېدل نه والا ټول سیم خبر که په دې باندې هغه کلي ته لاړ شي خبرونه واورېدل نه والا ټول نو دا خبره کول چې هر شی سړی آر وي او هغه بیا په مخه خلکو ته وایي دا سړی په دنیا کې د ټولو نه غټ دروغجن دی نو دا صفت د ځانه لرې کول پکار دي ورونو خلک هم دغسې رانیول پکار دي د خلکو اصلاح داسې نه کېږي موږ مخکې ویلي چې د تربیت تغییر سلوک الانسان دی د خلکو سلوکیات ور مخ ور بدل کړه چې چا هم داسې خبره کوله ورته یې وروره مو لیدلی دی نه نه نو بیا یې ولې وایې خو بیا خو یې داسې ووایه چې خلک وایي ته خو یې داسې بیانوې لکه ته چې شاهد عیني یې دی دی هغه سړی راونیسه بل چې تا اورېدلې ده دا خبره نه نه مې دا اورېدلې نو فلهذا دا امراض په خلکو کې موجود دي او د دغه نقط د نقطې نه او د دې ضعف د نقطې نه کفار ورونو ډېره زیاته استفاده کوي د مسلمانانو خلاف علاج دا دی چې خپل افراد خپل مجاهدین په دې باندې تربیه کړئ د دې نه وروسته ورونو وخت هم پوره دی نور حدیث چې کله پاتې کیږي دی نه یو حدیث به د دې کې بل هم وایو ورونو وروسته د هغې نه به یو دوه حدیثونه نور وایي شپږ څلوېښتم نمبر حدیث راواړوي دا کوم چې پاتې کېږي انشاءالله دا به په نورو موقعو انشاءالله د لمانځه نه وروسته کله کله موعظې په شکل باندې وایو عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتکبرون رواه الترمذی جابر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان من احبکم الی ستاسو نه ماته ډیر محبوب کس واقربکم واقربکم واقربکم مني او په ورځ د قیامت واقربکم مني او ماته ډیر نږدې مجلسا زما په مجلس کې یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې احاسنکم اخلاقا ستاسو نه هغه خلک دي چې اخلاق یې ښي خوش اخلاقه یي درست اخلاق والی و ان من و ان ابغضکم الیه او ما ته ډیر بد چې زه ورسره ډیر بغض لرم و ابعدکم مني او ستاسو نه ما په ما نه به لري لرې هغه کس دی مجلسا په مجلس کې په ورځ د قیامت باندې الثرثارون څوک چې ډېرې خبرې کوي والمتشدقون والمتفیهقون قالو صحابه عرض وکولو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قد علمنا الثرثارون موږ خو ثرثارون وپېژندل چې ډېرې خبرو کولو والا دي والمتشدقون هم پېژنو فما المتفیحقون متفیحقون کم خلق دي قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل المتکبرون متکبر خلق ورونو په دې حدیث کې څومره سخت وعید دی نبی علی السلام وایي چې په تاسو کې ما ته چې ډیر بد لګیږي په ما ډیر بد لګیږي زه ډیر بغض ورسره ساتم او په ورځ د قیامت چې کله د نبی علیه السلام مجلس وي وایي په هغه مجلس کې به ما نه دا ډېر لرې وي ګوره په مجلس کې حتی په دنیا کې د لوی شخصیتونو مجلس د علماو مجلس د عمراو مجلس انسان څومره کوشش کوي چې په زور باندې ځان صرف د سټیج طرف ته ور ورسوي هغه سره نږدې ورځ د قیامت به دغسې مجلس وي ورونو د نبي علیه السلام په دې نبی علیه السلام سره به نږدې هغه خلک موجود وي چې د نبی علیه السلام شکل مبارک ته به هم ګوري د نبی علیه السلام خبرې به هم آروي د نبی علیه السلام به د دوی خبرې هم آروي مکالمه به ورسره کوي او بعض خلک به لرې لري چې نه به نبی علیه السلام ویني نه به یې خبرې وررسېږي دا به کم خلک دا به هغه خلک یې ورونو په دنیا کې نبی علیه السلام بغض ورسره لري په ورځ د قیامت کې به په مجلس کې د ټولو نه لرې کېنولي شاته به یې کېنولي که د دین خبره را مخکې شه بس سمدلاسه دی پکې ورداخل دی که نظامی خبره را یاده شه دی پکې ورداخل دی که د تجارت خبره دی پکې ورداخل دی هر شي کې خبره کول خبره تیز سر وایه دی بیخ درته وخت خلاصوي دې ته سرسار وایي ډېر غږېدل ډېر کړتور ډېر ګرګر چې دې ته په عربي ژبه کې سرسار وایي نبی علیه السلام وایي چې د سرسار سره زه بغض لرم بغیز په ورځ د قیامت یې په مجلس کې لرې چېرته غورځوم کم خلک چې زیاتې خبرې کوي په دې کې نبی علیه السلام دا نه دی ویلي کم خلک چې د ګناه خبره چې کم د ګناه کوي هغه خو به د دوزخ ځای دی چې یا دروغ وایي یا استهزا کوي هغه خو نور احکام لري نه مباح خبرې خبرې مباحي یعنی خبرې جایزې خو ډېرې کوي دا ډېر خلک خبرې چې کوي د نبی علیه السلام نه خوښ کېږي په کار ده چې موږ تاسو هم خوښ نه شي سرسا سړی باید موږ یې تربیه کړو چې وروره پرشي کې مه غږېږه لږ صبر وکړه نمبر ته چې خولې ته د وار ورکړه یو بل چا ته نمبر ورکړه او په هره خبر کې باید سړی ونه غږېږي دا خبر ورونو متخصصین معلوم وي دا شرعا او عقلا او عرفا به دا خبره ده چې عالم غږېږي په علمي مسله کې تم غږېږه سیاست خبره راشي په هغې کې هم ته رایه ورکوه نو دا خلک سرسارون دي سرسار سړی د الله رب العزت بد دي شي الله رب العزت هم د داسې بد صفت نه وساتي خو ورونو په ملګرو کې داسې خلک بعضې پیدا کیږي چې دا مرض پکې وي د طبیعتونه دي مزاجونه دي د داسې سړي خوله خو نشي ورګنډلی څنګه یې کوي فلهذا دا سړي په دې احادیثو په نورو احادیثو باندې یا په حکمت باندې پویول پکار دي چې ډېرې خبرې مه کوه په مزه مزه شیئا فشیئا تغییر سلوک الانسان شیئا فشیئا نن یې د دې خبرې نه معنې کوه چې لږ بل ته وار ورکوه چې بل نوبت واخلي چې لږ په دې تربیه شي بیا د بلې خبرې نه منکه چې کومه خبره تخصص نه وي په هغې کې مه غږېږه یا بل ته هم غوږ نیسه په مزه مزه نو الله رب العزت هم دې داسې بدو صفتونو نه وساتي والمتشدقون نبی علیه السلام چې متشدق سړي سره هم زه بغض لرم په ورځ قیامت به دام شاته ټیله کوم شاته به چیرته ناست متشدق څوک شدق غرونو په عربي ژبه کې دغه ته وایي دې ته پښتو کې څه وایي خوله خو دا ده وښکي دې وښکي ته چی میږی را یا د زبان شما نام نداره ای حدود اربعه دن است دیتا شدق وای شدق بعض خلک چې خبرې کوي تاسو به دا بعض متکبرین کله په دې سیاسي مکالمې کې چې کله ګوري چې کله پوښتنه ترې نه کوي چې فلان صاحب د تاسو په دې کې څه رایه ده فلان صاحب نو را دې خطه شي دا خوله کږه وږه کي او دا دغسې چې دا خبره کې د چینګه خوله کله خوله دې طرف ته کي کله خوله دې طرف ته کي د خپلو خبرو ته ډېر متکبر یي چې رایه که دا همدغه رایه ده که پوښتنه ترې وکړئ چې د دې انتحاریان د دې په ژبه باندې انتحاریان د دې دا ولې کوي نو چې دا راځي چې دا خو د وطن دا اقتصاد ضعیفه دی دا خو غریبي ده او کار نشته که دا کار وایي چا به استشهادي حملې نه کولې او خوله ورسره کږه وږه کوي دا متشدق دی والمتفیحقون متفیحقون کبر کوونکي په خبرو کې کبر کوونکي کله چې غږیږي په خبرو کې تکبر کول نو که یو څو ټکې انګلیسي زده یې زر زر ورغورځوي دغه لغات هم مخې ته به دهقانان ناست وي مخې ته به طالب العلمان ناست وي دا به پوزیشن والا داسې دی پوزیشن های دی پوزیشن لو دی او دا خبره نه پوهېږم ټمپریچر داسې شو فلانی شی دا شو دا متکبر دی دا خپل لغات په خلکو باندې خرڅوي تکبر کوي نبی علیه السلام وایي چې کلم الناس قدر عقولهم کله چې د انسانانو سره غږېږي د هغې د عقل مطابق ورسره غږېږه کم سړی چې په کومه مسله باندې په نه نه پوهي تاسو د احمقان کتلي دي دا ډېر ما په د پاکستاني سیاست بازاران کې دا ډېر دي چې رای والا یو هې هې پکې اردو وي نو ټول انګلیسي وایي خطاب چاته کوي خطاب عوامو ته کوي هغه عوامو ته کوي چې هغه په خپله ژبه باندې صحیح نه پوهېږي د انګلیسي الفاظ دي چې ورته زموږ په افغانستان کې بیا نور د فارسي لغات ډکشنري ورپسې ګوري قوامیس ورپسې ګوري هغه الفاظ په پښتو کې هغه خبرې هغه الفاظ چې سره څوک پې پوهېږي رس صرف غیر دی پښتو اکاډمۍ والا که پې پوه شي نو دا متشدق دی او متفیقه دی دا خلک نو داسې خبر خلک خبر نبی علیه السلام مجلس عایشه رضی الله تعالی عنها بیانوي نبی علیه السلام چې خبرې کولې دانه دانه خبرې به یې کولې چې هر سړی به ورباندې پوهېدو داسې خبرې به یې کولې چې عامي به هم ورباندې پوهېدو او عام او غټ عالم به هم پرې پوهېدو پوه به هم پرې پوهېدلو بعضې خلک بعضې واعظین داسې طالب العلمان د علماو خپله ژبه یي خپل اصلاحات یي کله چې راشي عوامو ته غږیږي نو عوامو ته هغه الفاظ استعمالوي هغه الفاظ ورته استعمالوي چې په دې ځای کې په دې حدیث کې دا شی فاعل ده او د فاعل اوس دهقان په فاعل څه پوهېږي هغه ته د مطلب خبره وکړه چې څه خبره ده خبره څه ده فاعل هغه ته ورخې مفعول هغه ته ورخې یا کبرا او صغرا ورته بیانوي چې دلته دا نه پیږم دا جنس دی دا فلانه شی د منطق قاعده نو دا د دې په خاطر باندې تر څو پورې دا شیخ خپل ثابت کړي چې ولا دا سړی څه نه څه شته پکې څه جوهر لري د انسانانو سره چې سړی غږیږي د هغې د عقولو مطابق باید وغږیږي ترکه ما لا یعنی چې پریږدي هغه څه چې له ده سره تعلق نه لري رواه ترمذي ورونو دا حدیث هم یو لوی باب دی د امنیاتو چا چې په دې باندې په دې حدیث باندې عمل وکولو دا په نظامی کارونو کې درسونو مراکزو کې چې د امنیاتو په نوم باندې درس ورکول کیږي خپل نیمایي غم یې خلاص کو چا په دې حدیث باندې عمل وکولو ترک ما لا یعنی د مصیبتونه مسلمانانو ته په د نظامی کارونو کې یا په جهادي کارونو کې د څه د وجې نه ورځي یو ملګری ګیر شي یو ملګری ونیول شي سینه یې د ټولو معلوماتو نه ډکه وي دی به یو فرد عام مجاهد وي صرف یو جنګېدونکی ټوپک چلوونکی وي رهبر به دای پیژني، سیاسي لیډر به دای پیژني، شورا به دای پیژني، مالیاتو مسول به دای پیژني، د اعلام مسول به دای پیژني، د اصلاح د اعلام کار چیرته کیږي، په کوم ځای کې کیږي، په کومه طریقه کې کیږي، لیبارټریم په کوم ځای کې، دا ټول معلومات ورته وي. دا ټول معلومات د څه وجې نه کیږي؟ د فضولیاتو نه. د ترک ما لا یعنی خلک نه کوي په یو مسله کې د چا کار نه وي سړی دوه سره غږېږي دا هم راشي غوږ ورته ونیسي یو سړی کمپیوټر کې دا هم پکې راشي پکې ورګوري چې څه کوي اوس سړی خو پرېږده چې یو شي سره د تعلق نه وي یوه طرف ته کښېنه دا د اسلام تعلیم دی اسلام د تر هغه وخته پورې نه مکمل کیږي کس راشي دا څوک دی دا بل هم نو بخل نه کوي بیا دغه ټول تاریخچه ورته بیانوي چې دا فلان او فلان او فلان اوس دا مسؤلیت لري دلته او کېدای شي که دا ورته معلوم شي د دې نه وروسته څوک راځي هغه هم ورته ښایي چې د دې نه وروسته کېدای شي دا لري که بل راځي دا مجاهد چې اوس ونیول شي وایي زور قالب نه لري د وهلو زور څوک لري نو بیا چې پوښتنه ته وکړي چې امیر د څوک دی اته پوښته امیران ټول ورته وښیي په کوم ځای کې هغه د ټریننګ دی په کوم ځای کې واخیستل استاد د څوک ټول ورته وایي معلومات د څه وجې نه راغلي دي د دې فضولیاتو د وجې نه چې دغه یو عادت په موږ مجاهدینو کې موجود دی چې فضول شیان چې کوم شی د ده سره تعلق نه لري غواړي چې هغه هم پې پوه شي باید زده هم کړي باید باید خبر هم شي چې ولې داسې وشول څوک راغلل څوک لاړل څه یې کار دی نو ترک ما لا یعنی ورونو دا د مسلمانانو د مسلمانانو د صفاتو څخه دی آخرنی درس وایو ای دې په خاطر باندې چې دا لږ تخطیط ته ضرورت لري شهادت زور نه وروسته یو نهه څلوېښتم نمبر حدیث دی او پنځوسم نمبر حدیث کل مسکر حرام عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم علي أو حرم الخمر أو حرم الخمر والميسر والكوبة قال وكل مسكر حرام رواه أبو داود ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الله حرم بېشکه الله رب العزت حرام ګرځولي دي علی په ما باندې په ما باندې نه مراد څه دی یعنې زما په امت باندې حرام ګرځولي دي او حرمه یا نبی علیه السلام دا ویلي چې حرام ګرځول شوي زموږ په دین کې الخمر شراب والمیسر قمار والکوبتو او ډول قال بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وکل مسکر حرام او هر نشاور شی نشه کوونکی شی حرام دی ورونه په اصولو فقه کې د فقه په اصولو کې په ضوابطو کې په قواعدو کې یوه قاعده ده یو اصل دی چې په قرآن کریم کې یا د نبی علیه السلام په حدیث کې چیرته هم کلمه د حرام راشي د هغې نه بیا بل مراد نشي کېدلی هغې نه بیا بل تعویل څوک نشي کولی چې نه د حرام نه مراد دا دی چې دا مکروه دی مکروه تنزی دی زړه یې نه مني فلان بل تعویل پکې نشي کېدی حرام په معنا دی حرام دی چې دا حرام دی دا کار نبی علیه السلام څو شیان حرام ګرځولي دي په دې حدیث کې یو خمر شراب دویم قمار د قمار چې څومره اشکال دي چې څومره اشکال دي کېدای شي په یوه زمانه کې یو شکل په بله زمانه کې بل شکل هغه قمار هغې ته قمار چې قمار ورته ویل شول قمار شرط لګول په یو شي باندې که دوه سره غېږې نیسې که مې را څملولی دومره به راکې که مې څملولی دومره به درکم که دا خبره داسې نه وه دومره به درنه واخلم دومره به بیا راکې که د نښه وویشته دومره در واخله دومره رانه واخله دا قصې مختلف قسم هګۍ جنګوه ما ته د که تا که ما ته نه که د ما نور څه دا ټول د قمارونه دي د قمار ټول انواع د حرام دي والکوبتو کوبه ورونو په لغت عربي کې ډول ته ویل کیږي حتی په ډکشنري د عربي کې داسې بیانوي چې کوبه هغه ډول ته وایي چې دوه طرفونه لري یا هغه ډول ته وایي چې خالی جوفي خالیګاهي او د یوه طرف ته سرمن ورکړي بل طرف هم بند وي بیا یې وهې د وهلو نه یې اواز راوځي دې ته کوبه وي ډول نو اوس د ډول انواع دي پخوا به یو رقم ډول اوس ډیجیټل ډولونه راوتلي دي او دا ډولونه راوتلي دي صرف هسې یوه اشاره غواړي پخوا به تارونه د ربا پره تړل اوس پیانو د صرف سوچونه یې وهه قسم قسم هغه درته اوازونه درته راوباسي نو چې هر څومره تطور کوي هر څومره اشکال یې بدلیږي نومونه به یې هر څنګه وي پخوا به خلک ډمتوب ورته ویلی اوس خلک فنون جمیله ورته وایي هنرهای زیبا ورته وایي پخوا به خلک ډم ورته ویل اوس خلک هنرمند ورته وایي استاد ورته وایي استاد فلان استاد فلان نبی علیه السلام پیشګویي ده چې یو زمانه به د آخره زمانه به راشي حرام شیان به په بل نامه باندې اخلي شراب به په بل نامه شراب ته به نوشابه وایي او موسیقي ته به د روح غذا وایي دا لوی لوی احمقان نه دي کله کله په میر میز مدور کې یا په رادیو کې راټول شوي یا په هغه کې نو بیا موسیقي لکه سیب چې تاسو څنګه ګورئ چې د روح غذا ده نبی علیه السلام وایي چې موسیقي نفاق نفاق راشین کوي د انسان په زړه کې مزامیر د شیطان دي ده او دا ورته وایي چې دا د روح غذا ده قرآن وایي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب زړونه په ذکر د الله باندې مطمئن کیږي او دا وایي چې دا خو د زړه ښکلا ده کله سړی زړه په تنګ شي نو سړی یو څه ترنګ ورکړي زړه خوشحاله شي د منافق زړه به په خوشاله کیږي د انسان د مسلمان زړه نور هم په دې باندې تنګیږي دا ټول حرام دي بیا نبی علی السلام فرمایي او د موږ تاسو خلک څه وایي وایي ډول په غذا باندې وهل شوی دی په غذا رسول علیه السلام وهلی دی ابوبکر صدیق وهلی دی عمر رضی الله تعالی وهلی خو چا وهلی خو زما ستا په شانته که مجاهد به په کومه زمانه کې وهلی وي خلک به پرې راټول کړي وي نو اوس دې ته جواز وایي ډول وهل کېږي او مجاهدین څڼې ورتاړی اتڼې دا جواز نه لري په دې حدیث باندې نبی علیه السلام صراحتا وایي اوس که یو مولوي صاحب راځي د دې تعویل کوي تعویلات هر چا په خپل ځای باندې دی صراحت د نبی علیه السلام دی حرم علی الکوبه کوبه لاړ شئ د حدیثو چې څومره شروح ګورئ په همدغه طریقه باندې هغه کوي چې کوبه ویل کیږي ډول دپاره ویل کیږي ډول ته ویل کیږي ډول او هر هغه شی چې د موسیقي آلی هغې ته کوبه ویل کیږي او دا حرام دي و کل مسکر حرام او هر نشاور شی حرام دی که دا حرام نشاور شی شراب وي که دا ګولۍ ده که دا پچکارۍ ده که دا تنباکو دي که دا سګریټ دي که دا په لاس کې څکه که په نلکه کې اچوې که په چلم کې اچوې په هر طریقه باندې کم شی چې سړی اسکار کړي نشه یې کړي هغه شی څنګه دي حرام دي اوس دا درته شرحه کوم دا خبره به په ډېرو خلکو په موږ کې د الله نه را پیدا کوي خو اوس دا چې ورونو نشه څه ته وایي نشه ورونو علما او فقها او تاسو د فقه کتابونه ورپسې وګورئ نشه یې په دوه شیانو باندې تقسیم کړی ډېر تعبیرونه کیږي نشه نشه یا اسکار نشه یا اسکار غټ تعریف یې دا دی چې په خبرو په خبرو او رفتار یعنی تګ یعنی تګ یا حرکاتو کې یا حرکات یا حرکات په عادي توګه نه اجرا کول اجرا کول او په هغې کې خلط خلط راوستل دا تعریف دی یو ملګری ولي که نور ملګري ورته متوجه شي چې وخت کم دی ټول ملګري دي نور ټول هغه ته متوجه شي نشه اسکار څه ته ویل کېږي دا د احناف علما په دې طریقه باندې کوي چې په خبرو او رفتار یعنې تګ یا حرکات یا حرکت کې حرکاتو کې حرکات په عادي توګه نه اجرا کول او په هغې کې خلط ملط راوستل یو سړی ته ورسره خبرې کوې ښه صفا غږیږي چې نشه وي په دې نشه نشه حالت کې داسې یو خبره د خولې نه راوباسي ته حیران دا څه وایي خبره ته ورسره دی جهاد کوې یو دم در سره په دې خبره په منځ کې د واده خبره هم درته راواړوي نو ته پې پوه شې چې د دماغ یې ټیک نه دی یا دای نشه وکوي ته ورته وایې چې ته یو ګلاس اوبه خو راکړه چې دا ګلاس ته ورشي بس یوه طرف نه دغه داسې کېږي بس دا دا پوه شه چې دا څنګه دی دا نشه دی چې یو خارج سړی یو خارج سړی چې د ده د حالت نه خبر نه وي چې ده نشه کړی یا نه ده کړی د لرې داسې ورته وګوري دا خبرې ورته ګډې وډې ښکاره شي کېدای شي دا صحیح ووایي مطالب صحیح افاده کوي خو نوي کس ته چې د ده حالت نه خبر نه هغه چې وګوري په دې باندې پوه شي چې دا د خبرې صحیح نه کوي یا د د تګ ورته داسې غیر عادي ښکاره شي بس دغه اسکار دی دا یې هغه ادنا ده او اقصا یا د زیات نه زیات خو ادار چې مختلفې څوک ګډېږي او څوک بېهوشه کېږي څوک بیا راویښېږي نه څوک څنګه کېږي څوک څنګه کېږي څوک نورې قصې کوي څوک سندرې وایي څوک چغې وهي څوک تلاوت کوي بیا دا یې حد دی څوک چې دومره حد ته یو شي ورسول هغه شی بیا څنګه دی هغه بیا حرام دی کل مسکر حرام نبی علیه السلام فرمایي کل مسکر حرام مسکر حرام دا یو حدیث ها بل حدیث ما اسکره ما اسکر کثیره هر هغه شی چې د هغې زیات مقدار انسان په نشکه کوي فقلیله حرام د هغې کم مقدار چې تا نشه هم نه کړي هغه هم در باندې حرام دی مثلا ورونو دا درته پرېږدم دا هغه هم داسې پرېږدو یا وروسته لیکئ اوس متوجه شئ شراب که سړی یو غړپ وچکي یا یو ګیلاس وچکي نو انسان نشه کوي خو که د شرابو یوه قطره راواخلې او په دې هغه کې واچوې بخارۍ کې واچوې یا یې په ګیلاس کې واچوې ویسکې دا د نه نشه کوي اوس د یوه قطره حلال دی که حرام ولې حرام دی ځکه خو نشه نشته ځکه چې حدیث دی چې ما اسکره کثیره فقلیله حرام د یو شي زیات مقدار چې سړی په نشه کوي د هغې هغه کم مقدار چې نشه دی هم نه کړي بیا هم حرام دی صحیح شو بل نبی علیه السلام ویلي چې هر مسکر شیان حرام دي ورونو بعضې خلک کیدای شي دا تعویل پیش کړي چې زه پلان کار کوم سګریټ څکوم نسوار کوم چرس وهم دا خو موږ نه نشه کوي ورونو شراب هم څوک نه نشه کوي نشه کوي ما او تا نشه کوي چې نم دې څکلي کفار شراب په خپل دسترخوان باندې داسې څکي لکه موږ تاسو چې مشروبات عامه لکه پیپسي او فلان او فلان او شربت او حتی چای ورسره چکو اوبه ورسره چکو داسې څکي تاسو یو لیدلی دی چې دلته سره ګډېدلي وي نه ولې ځکه چې د هغې دماغ د هغې معده د هغې اعضاء داخلي ټول څنګه شوي دي عادي شوي دي د دې اسکار سره هذا القیاس هغه خلک چې سګریټ څکوي نسوار کوي چرس څکوي هغوی عادي شوي دي هغوی ته هېڅ هم نه کېږي ته همدغه نسوار راواخله همدغه سګریټ راواخله یا همدا چرس راواخله یو داسې چاته یې ورکړه چې په د خپل عمر باندې نه یې کړي د کولو نه وروسته څومره وخت چې دا نسواري نسوار په خوله کې ږدي ته همدومره وخت هغه ته ورکړه او هغه سره قصې شروع کړه او بیا ورته وایه چې یو ګیلاس اوبه راواخله که دا صحیح لاړو بس په نسوارو کې نشته نشه منو چې نسوار جایز شی دی مباح دی خو که هغه په دې دیوال او په هغه دیوال وغورځېده نو بیا اسکار دی دا چې تا نه کوي نسواري ماما تا نه نشه کوي لس کاله تا نسوار کړي دي خود نه نشه کوي هغه شراب چې کفار یې څکي ته د هغې هغه نیمایي وچکه پرتو کېدای شي وباسي دومره وګډېږي خو هغه هیڅکي خوري خبره در سره کې هیڅ مسله نشته ده ځکه چې د هغې دماغ د هغې زړه د هغې اعضا ټول ورسره ټول ورسره څنګه دي ورسره عادي دي دا یو وخت بله خبره بله خبره ورونو دریم دلیل په صراحت در سره وایي د نسوارو او تمباکو تمباکو حکم دلایل یې دا دي ښه یو موږ وایو چې دا حرام دي حرام صحیح دا یو حدیث دا بل حدیث نبی علیه السلام فرمایي دریم حدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام اسلام اجازه نه ورکوي د ضرر خپل ځان ته ولا ضرار نه بل چاته د ضرر دا ورونو بیا وروسته لیکئ دا بل دلیل چې لا ضرر ولا ضرار په اسلام کې ضرر نشته جواز نشته دا به ته نه وایي چې دا د ما خپل ځان دی دا تا ځان نه دی دا د چا دی د الله رب العزت امانت دی اوس ما ته ووایه چې په تمباکو کې په نسوارو کې ضرر شته او که نشته شته او که نشته غاټ غاټ پې لیکلي کله چې اشتهارات په تلویزیون کې راځي پلان تلوي پلان سګریټ او د هغې هغه هغه سټایلونه مو ښیي طریقې یې مو ښیي چې څومره غټ غټ خلک یې څښوي ښه دی پرې ور تشویق کړي پرې ور ګرم دي کړي یا په اخره کې غرب یو هغه راشي اعلان راشي خبردار تمباکو نوشي صحت کے لیے مضر ہے وزارت صحت وزارت صحت فیصله دا ده چې تمباکو څنګه دي ضرر ورسوي یا یې پې لیکلي وي چې که با خبر چې نسوار یا تمباکو سګریټ نوشي د کینسر یا د سرطان د مریضۍ سبب ګرځي دا ضرر دی او که نه دی ضرر او نبی علیه السلام وایي چې هر هغه شی چې ضرر رسوونکي وي هغه په اسلام کې څنګه دي جایز نه دي ټول اطبا دا دی ضرر پوښتنه به د چا نه کوې د انجینر او د ډاکټر نه د هغه نه د عام سړي نه کوې که ډاکټر نه کوې ډاکټر په دې باندې پوهېږي او که نه پوهېږي چېرته هم داسې ډاکټر لیدلی دی چې درته وایي چې نسوار هېڅ فایده نه هېڅ ضرر نه لري فایده لري دا څوک شته ټول په دې باندې متفق دي اجماع ده د طب قدیما او حدیثا چې تنباکونه جوړ شوي شیان که هغه نسوار دي که هغه سګرېټ دي که هغه نور شیان دي په هغې کې ضرر دی د صحت دپاره بعضې تیز بعضې زیات زر بل قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي ان المبذرین اخوان شیاطین شیاطین دا قرآن دی دلته ورسره ولیکئ قرآن د دې نه مخکې حدیثونه وو بېشکه مبذرین ان المبذرین بېشکه فضول خرچه خلک اخوان دي ورونه دي د چا د شیطانانو چې اوس یو کس یو کس چې فضل خرجي کوي یا د چا ملګری دی د شیطان ملګری دی د شیطان ملګرتي جواز لري که حرامه ده اوس څوک چې د نسوار ها ښه ورځه هغه ته یا که دل طرف ته مه راوله یو انسان چې سګریټ څکوي یا نسوار څکوي هغه فضل خرچي کوي او که نه کوي یعنې د دې په ځای باندې که یو کس راشي یو لسګون ته داسې اور دلته ورته کړي هغې ته به ټول احمق ووایي که به یې نه وایي نو ما ته ووایه چې دا څه فرق لري دا بلکې ډېر ښه دی چې دې لسګون ته دلته اور ورته کړي ځکه صحت ته خو به د ضرر نه رسېږي بچي ته خو به د ضرر نه رسېږي کور ته خو به د ضرر نه رسېږي نو دا چې یو کس پیسې لسګون او شلګون او پنځوسګون په سګرېټو یا په نسوارو ورکوي د هغې معنا دا ده لکه هغې ته چې اور ورکړی فضل خرچوي نو ورونو دغه دلایل د ټول دلایل د څه شي دلایل دي د دې دلایل دي چې هر شی نسوار که هغه نسوار وي که تمباکو وي او که نشاورې ګولۍ وي ګولۍ بعضې خلک ګولۍ د هغې استعمالوي د نشې ګولۍ استعمالوي یا د آرام ګولۍ استعمالوي نو دا په اسلام کې جواز نه لري دا دلایل دي نبی علیه السلام منع راوستلې ده چې د موږ جوماتونو ته هغه خلک مه راځئ کم خلک چې څه خوړلی پیاز یې خوړلی او وږی خوړلی ولې ولې ځکه چې په هغې کې څه شی دي بد بوی ده پکې نو د پیاز بوی ډېر بد دی او که د نسوارو بوی بد دی د سګرټو بوی بد دی نو چې هغه جواز نه لري مکروه دي خوړل یې چې نو نسوار او سګرټ چې دومره نور محرمات هم پکې موجود دي به طریق اولا هغه جواز نه لري الله رب العزت موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي دا همدلته